شاه صیب وایی اعلم په دې خبرې باندې ځان پوه که ان الرسوم من الارتفاقات چی دا رسوم دی ارتفاقاتنا داس حیثیت لری هي بمنزلة القلب من جسد الانسان دا په منزله دی زړه دی دی جسه دی انسان نا او دا رسم و رواج دا دی اغا ارتفاقات عملی جاموی دی التفاقاتو پیکر محسوس وی عملی جامعی وی و ایاها قصدت الشرائع اولا و بذات او خاص دی رسوم لرا قصد کرے دا شرائع اولا بذات شریعت اولا بذات چاہتا گوری اگر رسم و رواج تا گوری وعنها البحث فی النوامیس او دی رسم و رواجونو نه بحث شوی ده په نوامیس الهیو کی شرایع الهیو کی بحث ټول دی چانه شوی ده رسم و رواج نه شوی ده و الیها الاشارات او دی رسم و رواجونو طرف ته اشاره راغلی دی ولها اسباب تنشأ منها او دی رسوم دی پارا اسباب وی تنشأ منها چی دا رسوم دی اغی اسباب نر پیدا کیگی لکه مثال که استنباط الحکماء کله د رسم و رواج داسی وی چی د ایغ ملت ایغ قوم هغه هوښیارانو کسانو هغه حکماو خلقو هغه رسم و رواج چی مستنبط کړی لکه د عربو معاشره وه نو دا دیت په زمانه د عبدالمطلب صاحب کې لس اوخان و لس اوخان لس اوخان دیت نو چې کله دی د قوم مشر و او لوی هوښیار و نو چې کله ولیدله چې خلک دې لسو اوښانو دیت دی وجه نه د مرګونو نه منع کیږي نه او لس اوښان دونه شی نه دي مرګ کوي هغه بیا پرې کوي که نه خو مړ کوي نو لس اوښان دونه شی نه نو بیا د دا اوښان له لسو نه چا ته ورسول سلو ته ورسول چیاره څوک داسې مرګ وکړي نو یا به هغه بل مړ ونه کوي که مړ نه وي صلح ورسره کوي نو سل اوښان به په صلح کې څه کوي ورکوي نو چې کله شریعت مطهره راغی ادغ رسم ته وکتل نو دا رسم مفید و څو مفید و او دې کې قوم ته فایده وه او خلق دی مرگونو نا پدی سر سکیدل معنی کیدل او یو بل بی مړول نه او دا یو کافی تاوان و یو کافی چه و تاوان و چه سم سر توړ تاوان و سر می سړی ماتا و چه سل اوخان مدی پری کول نو شریعت دا حکم چه که یعنی دا رسم و رواج برقرار پری خود او دیت چی دی سل اوخان دی دون دا چی تفصیل پکی و که چی دور بنت مخاز او دور بنت لبون دون فلانای دون فلانای نور اغا رسم و رواج چی برقرار پری خود دارنګه قسامت که مثال یوی محلی خوا تا مړی شوی وی پته نه لګیږي نو دا قسامت دا مقصد دا چې دی, دی حکم دا ابو طالب صاحب چو ور کړو نو شریعت راغی او هغه مقصد دا چې دا دی کی فائدہ وګڼلا نو دا حکم دغه سے برقرار چکو پری خود دارنګ مخ کی با چې کوم کوم ډاکه ما کا واچولا نو بیا به سردار ته څلورمه حصه ورکوله سردار ته به بیا څلورمه حصه چې کوله یعنی په څلورو روپیو کې به یوه حصه د اخقوم سردار و ډاکه به نورو خلکو اچولی خو یوه حصه به دی به په کور ناست و خو یوه حصه به یې ده وه نو چې کله شریعت راغی ادی رسم و رواج ته وکتل نو ټیک ته ډاکه خو یې منې کړه خو هغه په جای غنیمت چی هغه مقصد دا دی چی هغه غوندی هغه شبی وی چی مفت باندې مال چی وی د بل چا حاصل شوی وی نو هغه کی څه لږ غوندې ترمیم وک او پنځمه حصه مقصد دا دی چی هغه د پاره چکړه مقرره کړه خمس د غنیمت نه نو دغسی دا رسوم او رواجونه دی هغه وختونو مقصد هغه کی یا برقرار پریښودی شوی یا په هغه کی ترمیم شوی وی البته چی کوم بد رسم و رواج وی هغه کی بیا به هر حال هغه ړنګ شوی خو دا اسباب دا رسوم کله داسی پیدا کیږی چی هغه حکماو دی هغه وخت دی هغه استنباط کړی لکه اوس مثال دا ایجنسیو کی رسوم ډیری اوس مقصد دا ده چی هغه مشران سره جمع سی او یو شی باندې چه وکی ټینګ وکی نو دا چه شای جوړ سی رسم و رواج جوړ شی او دی ایغ وقت اغا حکما اغا اخیاران کسان را جمع شی او مقصد دا چی یو کانے کی دی چی یرا دون دون جرم وی بے بخلق دا جرم نکی کوٹ پیڑنگ شی فلانے بوشی دا بوشی نو پی ایغ سر اغا دی معاشری اصلاح چوی مقصد وی نو دا هر رسم و رواج بد نی چی تو چی کچیر رسم و رواج بی بدا چی بدی نه نه دا ډیر رسوم داسی وی چی ایغا باندی دی معاشری چی وی قوام دار و مدار وی یا دارنگی وک الہام الحق فی قلوب المؤیدین بالنور الملکی یا دا رسم و رواج دا سے پیدا شی چی دی ایغ وقت کی چکم نیک خلق وی او نور ملکی سره مؤید خلق وی نور ملکی ورته خدای ورکړی ایغو په زړونو کې خدای پاک یو شای چکی وغورځوي لکه مثال دی انګریزانو په دې بر صغیر باندې قبضه وکړه برطانیې حکومت نو د دې بر صغیر چې کوم روحانی مسلک اسلام دا هغه ختمولو کوشش کاو لکه بیا په سپین او په دغو کې چکو بالکل ختم کو حالانکه آل دغه علاقونه زیاتی اسلامی علاقې وي لیکن خدای پاک ته د دین حفاظت آ منظور و نو د علماء کرامو په ذهن کې دا یو تایید یعنی علماء علماء کرامو په ذهن کې چې کوم علما مؤید و په نور ملکی سره نو ایغو په ذهن کې خدای پاک او په زړونو کې دا الهام وګرځاو چې تاسو داسې وړې وړې مدرسې جوړې کو او آب په چندو باندې چلیږي د خلقو باندې او خلق په پکې علم زده کوي په دې سره به بیا د دین چسی هغه ډانچا هغه په برقراره پاتې شي او خلقو پیسې چې په دین باندې لګي نو دې سره به دین سره څه پیدا کیږي لگاو او محبت پیدا کیږي ځکه چې په یو شي باندې سړي پیسې ولګي نو هغه شای سړي خواته چسی قیمتي شي هسی جماعت کی مونځ کوه او چې خپل دې جوړ کړی وي هغه کې مونځ کوه بیا به ډېر خوند وي پکې هسې یوې مدرسې ته ورځه خو بیا دې که هغې مدرسې کې څه پیسې لګولي او پکې یو بلډینګ دې جوړ کړی که نه دا طالبان پکې ته حفظ کوي څوک پکې ته سبق څوک پکې ته حدیث وایي دې چی ځان له خوند دي نو دې سره سړی مینه محبت پیدا شي نو په دې طریقې سره دا بنیاد دی مدارس دا مروج کې خود شو هغه د وګوره لکونو او زرونو مدارس جوړ شو هغه حرامیانو ته پته ولګېدله چې او دا خو دې مقصد دپاره جوړ شوي یو راځو اوس د مدرسو پسې شو نو دا مقصد دا دی چې هغه یو رسم و رواج د دغه په دغې طریقې سره خو دا اوس بد رسم نه ده دې کې دین ته چې دا فایده ده ځکه تاسو وایئ چې یو بدعت لدین وي او یو فی الدین وي نو دا بدعت چه دی لدین دی نو دا اللہ تعالی الہام وک په قلوب د چا کې هغه مؤیدین بالنور نو کله د رسم و رواج جوړولو پاره دا شی چې سبب سی دا رنګي واسباب تنتشر بها فی الناس مثل کونها سنت ملک کبیر دانت له الرقاب او کلا دا رسم و رواج رسوم دا دی چا نه جوړ شي دی ایغه دی اسباب داسی وی چی اپ خلقو کی مشهور شي لکه مثال په طور طریقه دی یو غټ بادشاہ یو غټ بادشاہ وی چی خلقو سټونه ایغه تا خکتا کیږي داسی یو عظیم بادشاہ وی نو ایغه تا مقصد دا دی چی ایغه یو طریقه ایجاد کړه نو دا په خلقو کی رسم جوړ شي لکه قباز او د ده زوی نوشیروان بادشاه ایغو د د خراج او د عشر طریقې چکړي بادشاہی دی پارا ایجاد کړی وی چې داسې به خلکو نه خراج وی او داسې به عشر وی بیا به په دې سره د بادشاہی نظام چلیږي نو هغه رسم ته خلکو غاړه چکړه کیښودله اسلام راغی هغه رسم یې چه که برقرار پریښود لږ غوندې ترمیمات یې چه کړه پکې وکړه تفصیلات یې وکړه نور هغه رسم چه که برقرار پریښود دارنګې او کونها تفصیلا لما یجده الناس فی صدورهم فیتلقونها بشهادت قلوبهم یا کله رسم دی وجه نه جوړ شي چه خلق د یو شي ضرورت محسوس کړي خو په پوهیږي نه چه څه چلو سره وکړو بیا چې کله یو حکیم سړی رئیسی او د ایغه د پاره څه طریقه ایجاد کړي او ټول خلق رئیسی او سم غاخونه په شخ کې په ایغه خبره باندې یعنی کلکه ونیسی او وای چې واقعي دا خو د مونږ چې وزړه مدعا و دا شیخ مونږ وخته لکه مثال انسان کوشش دا و چه خبرو بغیره دی دی په بلی طریقې سره اظهار دی مافی ضمیر چه کی وکی دا انسان کوشش و دارنگی انسان کوشش و چه صرف داوان دی دا سی پزان گرزولائی نی دای دی دا سی جامعی جوڑی کی چا پا دا گندلی او بی تکلیف ہے چا کئی گرزئی لیکن په پویده نه حضرت ادریس علیہ السلام دی دو شیونه چوک ایجاد وک ټول رال او دا خبری په غاخونو باندې شخی ونیولې یعنی مضبوطی ونیولې ادای چې جوړ کړ رسم او رواج جوړ کړ کتابت طریقہ او دارنګ غندلو جامو طریقہ دای چې جوړ کړ رسم او رواج جوړ کړ کله دی وجنا رسم چسی اور پیداش ځنی اسباب دا وی چی یعضون علیها بالنواجذ لاجلها چی هغه باندی خلق مقصد دا چی په داړو سره ښه شخ ونیسی یعنی تمسک په کئی لاجلها من تجربة مجازات غیبیة علی اهمالها چی که هغه اسباب سړی پریدی نو څه غیبی په هغه باندی څه رادرومی بیا څه بدله ورکول شي لکه مثال خلکو کې کله دا رسم و رواج جوړ شي چې یاره که د فلانکي پیر صاحب قبر خوا ته تېرېدلې او سلام دې نه په واچاو یا دې مقصد دا دی چې څه توجه ورنکړه بیا سړی ته څه بلا ورپېښه سي داسې یو ذهن کې دا خلکو کې وګرځي بس ایغه نه رسم و رواج جوړ شي بس هر سړی ورځي هلته یو خاص قسم هغه هغه چې کوي ادا کوي لکه د هندوانو رسوم او رواجونه دا ټول په دې باندې چې دي بنا دي په دغو توهماتو باندې بنا دي چې که دې دیوتاو چې کوم دي دې قدر دې نه وکړو بیا به داسې کنډه در باندې راشي بیا به داسې وشي بیا به داسې یا لکه هغه دریای نیل واقعه چې تاسو ته معلومه ده چی که ته د خدای په حکم چلیږي خو سیده روانیږه نور بیا کش مش مه پچی کوه او که خپل چلیږي ورجه دالی شی بس هغه پکې واچوله خپل چس روان سی نو کله د رسم و رواج آد دی دی وجه نه پیدا سی چی خلقو په ذهن کې دی چې که دا اسباب دی نه وکړه بیا بس آفت غیبی در باندې رئیسی او که دا دی مثال وکړه بیا بس نعمتونه غیبی در باندې رئیسی نو ایغه نه بیا چی جوړ سی رسوم جوړ شي لکه د تاسو مونږ د بدعات اکثر چې جوړ دي آ دغه وهم باندې چې دي بنا شی نه دی چی دا جوړ شوی دی واسباب يعزون عليها بالنواجز لاجلها من تجربه مجازات غيبيه على اهمالها او وقوع فساد في اغفالها چې کو دې کړو بیا بس مجازات غیبی کبه دې پری خودل غفلت ورنو کبه بس فساد در باندې رئیسی چی دا شای که چوک پریدی نو آ ملامت بیا ګڼی دا الله امته دا په معنی دی ملامته سره ده دا اقامت پارا مفعول به ده یعنی وکاقامت اهل الاراء الراشدة الملامة علی ترکها یعنی سنجیدہ خلق دی ایخ شی پریخودلو باندی بیا ملامتیا ګڼی لکه مثال په طور باندې د نکاح ا دغه دا خاص طریقې دي نو سنجیده طبقه کدی خاص طریقې نه علاوه تی په بل طریقې باندې کئ نو آب سګنی بد گنی آبی سگنی بد گنی و نحو ذالکا دارنگ نور گن شای طریقی دی دی رسم و رواج پا معاشرے کے پیدا کے دلو گن شای اسباب دی خوشا سے پا اسی سو مشت نمونہ خروارے سو غندی تکڑ تردو بیان کچھ دا رسم و رواج پا معاشرے کے دا سی جوڑی گی شاہ جی والمستبصر ربما يوفق لتصديق ذلك من احياء السنن واماتتها في كثير من البلدان بنظائر ما ذکرنا والمستبصر او یو متعمل سړی چې وي غور و فکر وال سړی وی سنجیده سړی وی ربما یوفق لتصدیق ذلک ډیر کله ته به هغه ته توفیق ورکاو سی لپاره د تصدیق ته دغه شینو من احیاء سنن و اماتتها دا جار مجرور تصدیق سره متعلق تا دی احیاء دی سننو نا او دی اماتت تی اغنا فی کثیر من البلدان زکا پا دیرو شعرونو کی توینے چی زنی رسوم پیدا کیگی او زنی ختمیگی بنظائر ما ذکرنا یعنی تصدیق بنظائر ما ذکرنا دا جار مجرور تصدیق سره متعلق تا علی سبیل البدلیت دا دواړه هغه سره متعلق دی شه جی بهر حال والسنن السائره وان كانت من الحق في اصل امرها او دا سنن سائره وان كانت من الحق في اصل امرها دا اگر کدی حق نوی یعنی صحیح وی پاسل امر کے لکه مثال فکم من رجل یباشر النکاح والمعاملات علی الوجه المطلوب نو دا خلقو کی مشهور شوی لکه مثال ډیر داس خلق دی چی مباشره دی نکاح کئی او دی معاملات کئی په وجه مطلوب سرا دا مطلوب طریقے سرا نکاح کئی او دغه سی مقصد دا چی ولیمی وی او دا ټولی کسی وی دا کئی واذا سئل عن سبب تقییده بتلک القیود لیکن کته ورنه تاسو کې چې دا ولی ته دغه سکه لم یجد جوابا الا موافقت القوم نو دی وی چې دا زکه کوم چې ټول قوم مونږ رسم و رواج دغه سدا نور په دې نه پوی چې دې کې څه فائدې دي یا څه خو بس هغه رسم و رواج پسې چې رواني چې مونږ رسم و رواج دغه شایدا وغایت جهده علم اجمالی او چی دی ډیر کوشش وکی وکی هغه علم اجمالی په دی خبری باندی رئیسی نور په فائدو یی نه پوهیږی لا یعرب عنه لسانه فضلا عن تمهید ارتفاقه او یو علم اجمالی په دی چی من کوم طریقه دادا دا نه چی په دی ولیمی کی مثال دا فائدہ دا په دی بلشی کی دا فائدہ دا دونه با نی په خبر چی تشهیر دی نه کارا ایسی افلانه پدی چیرته په یاره مونږ بس دا رسم و رواج دا لا یعرب عنه لسانه چی زبای دی ایغنا یو علم, علم اجمالی پزبی بیانولای نشی فضلا عن تمهید ارتفاقه علاوه لا دی تمهید د چا نه ارتفاق ته دی نه نور په دې باندې خبر نه یي چې دا د هغه ارتفاق ته یو عملی جامه ورغوستل دی یا مقصد دا هغه پاره توطیه تمهید دی یا وغیره په دې نه پوهېږي خو یو علم اجمالي یي په دې خبرې لکه ډېر شیونه تاسو مونږ داسې دي چې زړه کې ښه په پوهېږو علم اجمالي مو یي په لیکن هغه نه په زبان سره تعبیر سړی نشي کولای لکنها قد ينضم معها باطل لیکن کله کله ور ګډ کړای شي دیتا یو باطل شای کله دی رسومو کې یو باطل شای چې سی دننه سی چې هغه سره هغه رسم چې وګرځي فاسد وګرځي فیلبس علی الناس سنتهم نو بیا ګډه وډه شي په خلکو باندې مختلط شي په خلکو باندې هغه صحیح رسم او دا ولی ورګډیږي دا دا دی وجه نه وذلک بان یترأس قوم یغلب علیهم الآراء الجزئیہ دون المصالح الکلیہ کله دا بد رسم دی دی وجه نه جوړ شي بان یترأس قوم چې کله سردار جوړ شي داسې یو قوم کله سرداری داسې قوم ته حاصل شي دی ملت سرداری داسې خلق ته حاصل شي یغلب علیهم الآراء الجزئیہ چپ ایغو باندې مفاد جزئی یعنی شخصی فائدی هغه په هغه باندې غالبې وي دون المصالح الکلیه او مصالح کلیه و لحاظ نه ساتي کله د قوم مشران داسې خلق جوړ شي چې هغه باندې شخصي مفاد غالب وي او قومي مفاد ته هغه نظر نه کوي نو دی دی وجوهات په بنا باندې بیا په هغه رسومو کې دونه چه وشي په هغه رسومو کې دو هغه شخصي مفادات لحاظ کوي هغه مفاد عامه خرابوي نو په رسومو کې داسې باطل شیونه وردننه کی چی هغی کی بیا قوم ته سبا چی نقصانی لکه مثال فیخرجون الی اعمال سبعیه نو دا خلق بیا اوزی پا طرف دی اغا درندگی اعمالو کا قطع الطریق لکا مثال قطع الطریق لارو اغا کول مشران قوم کی ولگی او مقصد دا دے چی دی ایغا زمن او دا غنڈگردی شوری کی او چیر تا مقصد دا دے چی سوک تیریگی ولی اسی کچه قوم سره وړوکی قوم سره تعلق لرونکی کسان قطع الطریق وغیره دا شیونه نسی کولای ځکه چې هغه به سر سر به مات کی دا چې کوي کنه دا کارونه قطع الطریق او داسې غټې هغه دا مقصد دا ده چې ځان له وروسته څه غټ پشت ویني مټه وي ځان له خپل هغه ویني چې که ګیر شوې لا څه څوک بیا دونه څه درته ویلی نه شي هر سړی ورنه چه کوي خطره کئی نو داسی بیا دو قطع الطریق شروع کی غصب شروع کی یا شہوت پا غالب سی نو لواطت شروع کی و تعنس الرجال یا مقصد دا چی مفعولیت کار شروع کی او اقصاب زارا یا داسی کسبونه شروع کی چی پا ایغی کی ضرر وی لکه سود دا شئینا جاری کی نو یو قوم بانی مفاد جزئی غالب شی او مشران وی نو نور غریبانو ته بیا په سود باندې پیسې ورکوي نو بیا د سود رسم و رواج جوړ شي د سود بیا چې جوړ شي رسم و رواج اگر که په هغه کې دنیا چې وي بیا مفاسد خو مفاسد د دې وجه نه راغلي چې دوی افشا داس یو قوم کړي چې په هغه باندې مفاد جزئی غالب وي او د مفاد کلی خیال نه ساتي دارنګ تطفیف الکیل سو وزن سو پدی کی دا کمی شینا چی په وزن په کیل کی چکه کمی که او بے خرسه نو دا بے پخلکو او عادات فی زیه یا صدا سے عادتونه جوړ سی په لباس کی آف آخرانه لباس او بیزای په ایغه باندې لس لس زره باندې یو یو جامه شل شل زره باندې او بیزای په ایغه پیسو خرج کول والولایم دارنګه داسی ولیمې چی په هغی کی اسرافات کول او لکونو روپۍ په هغه باندې لګول تمیل الی الاسراف چی هغه میلان چاته کئ اسراف ته نو داسی رسم و رواجونه جوړ شي بیا که غریب سړی بیا بدای هغه ورزان چکه برابری ولیمه بکئ که غریب سړی بیا بدای لور ته هغه ورچکه سامانونه کئ که غریب سړی بیا بدای کوشش کئ چې زه دې په اختر او پاغه کې هغه سې چوکه جامه وکړه حالانکه دا ټول مفاسد رسم و رواجونه دا چی جوړ شوی دا دی چا نه جوړ شوی دا دی ایغو هغه یو قوم نه هغه دی مفاد پرست ټولی نه چی ایغه باندې قوت شهوانیه غالب شوی وی په ایغه باندې درندگی صفات غالب شوی په ایغه باندې مصرف مزاجی چی وی غالب شوی نو هغه دی قوم پیسو باندې داسې کوي او بیا بل سره نمیندی بیا بدای ځان رسی دیته چی هغه کار وکی بیا به معاشره دی سره چسی خراب شي ځکه چی بیا بدای ډاکا کوي غلا به کوي هر شی به کوي خو چی ځان ایغه ځای ته چکی ورسئ او هغه شی ولیمه دی وکی هغه شی دی لور ته مقصد جهیز وغیره تیار کی حالانکه مقصد دا شیونه چی وی بد شیونه وی نو دا بد رسوم آ دی دینه چسی پیدا شی شجی وتحتاج الى تعمق بلیغ فی الاکساب او دارنگی دون اسرافات چی اغا بیا سبا تعمق بلیغ فی الاکساب تا چسی محتاج سی چی ته به بیا دونه زیات کسب کئ او شپی او ورځی به لګیا یی تحصیل د مال به کئ اړه به هغه رواجونو پسی ځان چکی ورسئ او الاکثار من المسلیات یا دارنګی سامان د تفریح د غم لنډولو عارضی دا سامانونه دونه زیات سی رسم و رواج جوړ شي بحيث يفضي الي اهمال امر المعاش چی اغه سره سبا معاشی ژوند آ ورسره خراب شي والمعاد آخرت ورسره خراب شي لکه مزامیر س دا موسیقی آلات سل گانے بجانے اسباب رباب، ډولکی، مقصد دا دی چی دا دروی، سرنا، په پوه شوی دا شپیلی میلی دا وغیره یا شطرنج، کیل کود وال شیونه تاش وغیره یا ښکار اقتناء د حمام کوترو ساتل او دا پورته الوزول دا شاورونو کی مو لیدلی سرو یو لوی غوبل جوړ کړی ونحوها یا دارنګ نور شینا نو دا اسباب دی تفریح خلق گنی چی دی سر غم چکیگی لزین نلری کیگی خپل روټۍ به نه میندی زړه به دې خوږیږي وایې به چې ماښام مې یوه روټۍ وروړی دا رامي دوه سپي ساتلي ما خپل لیدلي دي پوه شو بیا به وایې به چې ونار واپس یې کړه که څه په وکړه چې دې خدای دې بیخ وباسه خلک ځان له روټۍ نه میندی تا دوه سپي ځان له ساتلي دي داسې یو عجیبه غوندې کار وي ښه جي نو دینه بیا چې جوړ شي هغه د علاقې یو رسم و رواج جوړ شي بیا که د غریبو خلکو زمنې که د مالدارو خلکو بس به هغه کار چې کوي یو رسم و رواج شي هغه کوي نو هغه مفاد جزئی له وجه نه مشران داسی ټیکسونه ولګی نو هغه یو رسم و رواج خو جوړ سی خو وی باطل دی سره قوم معاشره چه کیږی خرابیږی او التشاحح و التشاحن فیما بینهم یا هغه بخل شدید او خپل مابینس کی بغض یو قوم کی سره پیدا شی او جنگ جګړه نو دا یو رسم و رواج سره جوړ سی فیستحسنون ان یفعلوها مع الناس نو دا کیسې خلق بیا دا بل چا سره خو ښه ګڼي چې بل چا سره دې زه زید وکړم بل چا باندې دې ډاکه واچوم بل چا نه دې غلا وکړم بل چا خور لور بیزتی دې وکړم نو دا یو رسم رواج جوړ شي دا خو بل چا سره خو ښه ګڼي ولا یستحسنون ان یفعل ذلک معهم خو که سبا دو سره دا کار وشي بیا دو دا ښه نه ګڼي دا هغه بد رسوم وي فلا ينکر علیهم احد لجاههم وسولتهم نو دا یو ټولای په قوم کې ولګي دا کار کوي مثال په کلی کې یو ټولای ولګي او دا مقصد دا چې ماشومان داسې خطا کی او ټورنمنټان ورته کېده کله کلی کې داسې مشرانی غټو کورنیو سره تعلق لري زمنان دا ټورنمنټان کې دا کله سپی سره جنگ او کله چرګان سره جنگ ودا نو هغه دی یخ کلی پورا چ جوړ شي معاشره یو رسم غوندي جوړ شي بس هر سړی به چرګ اخیستی هر سړی به مال ځان اخیستی او کلی کی که مصلحین خلق وی نو آ دی ایخ قوم اغا دبدبی دی وجنا دی ایخ سڑی اغا مشروالی دی وجنا او قومیت دی وجنا غریب غگ نشی کولای چی ای انکار پو کی چی سڑی دا بد کار دا دا سی مکو دا دون ڈزی ڈوزی پدی ودزنو کی پدی شادیگانو کی دا خنه دا بس ایغنا رسم و رواج جوړ شي اغا غگ نشی کولای نو دا طریقه دا غسی چلیگی چلیگی نو اغا لسو لا پنجو کالون بعد چه جوړ شي بیا چی قوم کی کوم فاجر خلک وی بد کردار خلک وی نو چی هغه دغسی کار ورته وکی هغه خو په منډه باندی غواړی نو هغه خو زر پسی اقتدا وکی هغه وایی چی او دا ټیک تا او سم ورسره سی سمه ډله جوړه شی وینصرونهم ادی دغسی خلکو بیا امداد کئی هغه فاجران ويبذلون السعي في اشاعت ذلك او پدی دی رسم ادی بد طریقے په اشاعت کی چکی سم سعی کئی و یجیء قوم او یو قوم داسی هم موجود وی پدی معاشرہ کی لم یخلق فی قلوبهم میل قوی الی الاعمال الصالحہ چی ایغا ٹک تا اعمال صالحہ طرف تا ایک قوی میلان نی خو ولا الی اضدادها خو اضداد طرف تا ایک قوی میلان نی نو آ دغسی خپل غلی کینی او په دې باندې عمل کوي چې الناس علی دین ملک یار ملکان مو دي قومي مشران مو دي چې څه کوي کنه کوي دي نو دوی پسې کوي څه دا نه ده چی قلبی میلان یی هغه ته موجود وی خو هسی دا جرات نه وی پکی او دا زړه کی د هغه نه وی چی یاره دا یو بد کار ده ته خو یی مه کوه نه نه بیا په دغی باندی عمل پسی شروع کی فیحملهم علی ما یرون من الرؤساء علی التمسک بذلک نو چا رؤسا په دې باندې تمسک کینو دو دا خبره په دې برنګښته کی چې چلو مونږ به دغه سکار کو ځکه چې الناس علی دین ملوکهم دا ځکه وایی چی الناس علی دین ملکهم دی کی دغه معاشره دا طبقه دا دی هغه خپل بادشاهانو غوندی کار چه کوي بیا کوي یاره مشران مو دا کوي مونږ به چه کو دغه کو ځنې داسې او ټیک تا وربما اعید بهم المذاهب الصالحه او ډیر کله ته داسی یی چی بیا دو هغه طریقی صالح نوری میندی نه چی په بل صالح طریقی سره چه وکی رزق او معاش وکی نو بس هغه قوم معاشره معاشری هغه رسم و رواج غلا ګرځیدلی بس بیا څه کئی غلا کئی لکه نی تاسو تاریخ وګور دی باندې ما ځنې شاګردانو ما اسی ما خو اشارتن ویلیو کنی ما غږ نه دکړه عام یادی کړی نه چې د دغرس د دغه علاقې خلکو رسم و رواج چو غلاوه نو ما ورته ویل چې کني واړو تاریخ پېښور ما تاریخ کتلی ده ډېر تاریخ پېښور رواړو سن اټاره سوه کې لیکلی ده یو تحصیلدارو د انګریز په دور کې هغه لیکلی ده هغې کې لیکلي دي قوم فلان په پوه شلې پیشه ورسره لیکلي پیشه چوری صفای و سر لیکلی نو ایغه کې دالته ستا دي ځنې ملګری خو زی نام نه اخلا په بوسی چې صفای ایغه قوم سر لیکلی چې پیشه چوری چې چوری چې دا پیشه ده نو هغه باندې نور مذاهب صالحه هغه بدې روکتل خو شجی اسی زونه یریګ مال داسې نه کنه دو خلق بیا تختی بو من انزی بیا به مفت باندې حالت کې نه ولای چې وای سبق او مقصد نه تن خاص تا نه سشتا شجی ارتویل دی دمکی کړي د دیو جن زې یخ طرف ته ورګورن نام نه خلا کني تاسو وینو ازی وینا وربما آیت بهم المذاهب الصالحه اکل مقصد دا چې صحیح لار هغه تنگ کی یعنی بیا صحیح ورته دا ګټنې طریقې نورې نه ملاویږي چې چیرته بل ځای ته لاړ سلا چیرته نه نه بیا دا یو کسب جوړ کی کور یې مثال درې لکه روپۍ لګي سالانه یو دوه ډاکې وغورځي بس درې لکه پکې وګټي خپل ټوله ټوله ورځ بیا مقصد عیش پوراو کوي خپل وربما آیت بهم الملائکه